په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوش په برخه وي د محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې کولو کې خدمت کې یم زموږ د نننونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی کله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله شوه نو د وحی یې د راتګ د حادثې نه وروسته محمد رسول الله وویرېده ځکه چې له دې مخکې یې داسې کوم کیفیت نه لیدلی و او نه اوریدلی و همدارنګه د انبیاو علیهم الصلاة والسلام د راتګ موده اوږده شوې وه همدارنګه عرب د نبوت او انبیاو څخه ډیر لرې پاتې ول نو د دې حادثې نه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان وویرېده کور ته راغی او د ویرې لرزېده خدیجه الکبرا رضی الله عنها ته یې وویل چې ته ما په څه کې راونغاړه په څه کې مې راونغاړه زملوني زملوني او دا ویل چې زه په خپل ځان باندې ویرېدلی یم ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیب کیفیت لیدلی و خدیجة الکبرا رض عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ویرې لامل پوښتي چې ته ولې ویرېدلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کیفیت د وحی چې په غار حرا کې لیدلی و ټول خدیجة الکبرا ته بیان که خدیجة الکبرا چې عالمه فاضله او د سلیم فطرت خاونده ښځه وه د خپل کاکا زوی ورقه بن نوفل چې یو نصرانی راهب او د تورات او انجیل عامل و هغه څخه یې د نبوت انبیاو او ملائکو په اړه ډیر څه اوریدلی ول نو په دې اساس چې حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها د الله صلی الله علیه وسلم مبارکه بیبي وه د هغه سره شریک ژوند درلود د هغه ټول پټ او ښکاره احوال ورته معلوم و نو د نورو خلکو په نسبت د رسول الله د اخلاقو څخه ډیره خبره وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکو اخلاقو او کره کردار څخه ورته دا خبره ثابته شوې وه چې دې انسان سره د الله توفیق او د الله تایید ملګری دی او الله دا د ټول مخلوق څخه غوره کړی دی او سپېڅلی سیرت او کردار یې ورکړی دی او خدیجة الکبرا ته دا خبره ثابته وه چې هغه څوک چې اخلاق یې دومره لوړ او سیرت یې دومره سپېڅلی وي هغه به هرومرو د شیطان د وسې هم پیریانو د اثر څخه محفوظ او مسئول وي هغه په دې پوهیده چې د الله حکمت د الله مهرباني او په کائناتو کې د الله له سنتو څخه دا لرې ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم په شان شخصیت د شیطان او یا جن د تاثیر لاندې وي نو خدیجة الکبرا په پوره باور او یقین او تاکید سره وویل هیڅکله به الله تا خوار نه کړي رسول الله ته اطمینان ورکوي او دا ورته وایي چې هیڅکله به الله تا خوار نه کړي ځکه چې ته خپل ولی پالې د نادارو او مساکینو سره مرسته کوې میلمه قدر او عزت کوې مصیبت ځپلو خلکو سره مدد کوې هیڅکله به الله تا خوار نه کړي او دا کم چې تا لیدلي دي په غار حرا کې دا نه د شیطان وسوسې دي او نه د پیریانو اثر دی نو اوس خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تره زوی ته بیایي چې هغه نصراني راهب او د تورات او انجیل عالم و نو خدیجة الکبرا غوښتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ځانګړي حالت د معلومولو په اړه د خپل کاکا زوی نصراني عالم ورقه بن نوفل څخه پوښتنه وکړي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ځان سره واخیست او ورقه بن نوفل ته یې وړ کله چې محسن الله صلی الله علیه وسلم هغه سکه ورسېده نو د خپل د سترګو لیدلی حال هغه ته بیان که هغه ورقه بن نوفل ورته ویل زما دې قسم په هغه رب وي چې زما روح د هغې په قبضه کې دی ته د دې امت استازی او نبی یې تا ته همغه فرشته راغلې ده کومه فرشته چې موسی علیه السلام وسلام ته راغلې وه یعنې تا ته جبرائیل راغلی او په تا یې وحی راوړي لکه څنګه چې وحی په حضرت موسی علیه السلام راوړي او دا یې هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې ضرور به ستا قوم تا ته د دروغو نسبت کوي او تا ته به تکلیف درکوي له وطنه به دې شړي او تا سره به جګړه کوي تا به په مصیبت په دردونو کې غورځوي کله چې ورقه بن نوفل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبرې وکړي چې دوی به تا له کوره او وطنه شړي رسول الله صلی الله علیه وسلم تعجب وکړ چې قریش الله صلی الله علیه وسلم ډیر قدر او درناوی کوه او هغه ته صادق او امین ویل او په تعجب سره ویل آیا هغوی به ما له کلي او وطنه شړي ورقه بن نوفل ورته ویل هو هغوی به تا شړي هر سړی چې ستا په څیر پیغام راوړي خلک ورسره دښمني او جنګ کوي یعنی هر هغه سړی چې ستا په څیر پیغام راوړی خلکو ورسره دښمني او جنګ کړی خو که زه ژوندی وم او ژوند راسره یاري وکړه په ټینګه به ستا ننګه کوم نو بیا وحی تر یو وخته پورې ودرېدله بیا څه وخت وروسته پیل شوه او هغه وخت کې چې انقطاع د وحی وه رسول الله ډیر په تشویش کې ول د هغه نه وروسته د وحی راتلل او نزول شروع شو نو قدرمنو اوریدونکو دا تاریخ ثابته کړې هر هغه څوک چې د الله رب العزت د وحدانیت نعره پورته کړي د حق او د اسلام نعره پورته کړي مفسدین او هغه څوک چې نه غواړي د هغو شخصي یا سرداری یا سیادت د پښو لاندې شي د دوی په مقابل کې ودرېدلي او مبارزه یې کړې د مکې خلک په دې ښه پوهېدل چې قرآن حق دی د مکې خلک په دې باندې ډیر ښه پوهېدل چې کومې لارې ته رسول الله بلنه ورکوي دا د حق لاره ده حتی ابي جهل او اخنس بن شریق او د دې په شان نور مشرکین به تلل د محمد الله کور شاته به ودرېدل او د قرآن آواز به یې اورېدل خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسره دښمني کوله او د محمد رسول الله د دعوت او د بلنې مخه یې نیوله دا د دې لپاره چې زموږ شخصي ګټې تر پښو لاندې نشي یا په هغه خرافاتو بدعاتو شرکیاتو کې چې موږ ژوند کوو د دې نه ونوځو خلک اوس که رسوا نه شو نو سیادت و سرداري زموږ د لاسه لاړه نه شي نن هم داسې مفسدین په دنیا کې شته چې یو مسلمان د دعوت لار د دعوت کار شروع کړي د الله رب العزت د کلام په رڼا کې خلک د الله دین ته رابلي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې خلک د الله دین ته رابلي نو داسې مفسدین د داسې حقه دعوتګرو په مقابل کې درېږي خو په دې پوه شئ قدرمن اورېدونکو چې دا مغلوب او محدود دی نو اوس خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها اسلام راوړي خدیجة الکبرا لومړنۍ ښځه وه چې د الله رب العزت په لاره کې د الله په دین باندې مشرفه شوه یا لومړنۍ انسانه وه هغه د رسول الله تر څنګ وه د هغه مرسته یې کوله او رسول الله ته یې ډاډ ورکوه او په هغه یې د خلکو د فشار د کمولو هڅه او کوشش کاوه د خدیجة الکبری الله عنها نه وروسته په نارینهو کې حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله عنه دا په اسلام مشرف کیږي او د هغه نه وروسته زید بن حارثه حضرت علی کرم الله وجهه لس کلن ماشوم و چې هغه د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شه ځکه حضرت علی کرم الله وجهه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېده د اسلام او بعثت څخه مخکې د قحط او فقر په کلونو کې د ابو طالب څخه اخیستی و رسول الله سره اوسېده همداراز د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد شوی غلام او متبنا زید بن حارثه هم اسلام قبول کړ په حقیقت کې د دې خلکو اسلام قبلول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رښتینولي اخلاص او نیک سیرت په اړه د دې د کورنۍ او نږدې خلکو د ګواهی او شهادت مترادف دي ځکه هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په کورنۍ کې ژوند کوه چې د رسول الله رښتینولي ولیدله د هغه صداقت د هغه نیک اخلاق او د هغه نیک سیرت یې مشاهده که نو هغوی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ او دا هغه کسان ول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوره معلومات درلوده وروسته د دې نه بیا حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرف کیږي او د هغه په دعوت باندې ګڼ شمیر مشران د قریشو د اسلام مقدس دین قبلوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت او بلبیک وایي دا به واورو قدرمن اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته جهالت له دنیا نه د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې ته راغلې جهالت له لاړو د بوتانو عبادت نه دنیا لاړو مسافر دې په میدان کې بریالا قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د خپل قوم کې د خپل عقلمندي مروت او اعتدالي او وسطي فکر په اساس ډیر لوړ مقام درلود د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت او بلنې ته لبیک ووایه او په اسلام باندې مشرف شو ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زړه پورې شخصیت نرم خویه انسان د عربو د انصابو او تاریخو عالم او د ډیرو لوړو او نیکو اخلاقو لرونکی تاجر او سوداګر هغه خلک چې د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره دوستی درلودله او ابابکر صدیق سره اړیکې درلودلې او په ابابکر صدیق اعتماد کوه او هغه سره ناسته او ولاړه وه هغوی هم د ابابکر رضی الله تعالی عنه په دعوت او بلنې سره د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شول لکه حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه همدارنګه طلحه بن عبیدالله رضی الله تعالی عنهم دا ټول د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په بلنه او د هغه په دعوت باندې د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شول دا ټول د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شول چې کله د اسلام په مقدس دین مشرف شول د دې نه وروسته د قریشو نورو مخورو او شریفو خلکو لکه ابو عبیده بن جراح الارقم بن ابي الارقم عثمان عون عبيده بن حارس بن مطلب سعيد بن زيد خباب بن ارات عبد الله بن مسعود عمار بن ياسر صهيب او نور هم اسلام قبول کړل او بیا ډلې ډلې سړي او ښځې په اسلام کې داخلېدل په مکې مکرمه کې درې کالو پورې دعوت او بلنه په پټه کوله د دې نه وروسته الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دین د بلنې او دعوت د ښکاره کولو امر وکړ او دا یې ورته ویلې فصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین په ښکاره او ډاګیزه توګه هغه څه اعلان کړه چې تا ته امر کیږي او د مشرکینو څخه مخ واړوه دا نعره د خلکو په منځ کې یو معروفه او پیژندل شوې نعره وه کله به چې انسان د دې د چی خطر احساس وکړ نو هغوی به داسې اوازونه کول چې یا صباحه نو رسول الله هم دا آواز نو ټول قریش پرته له کم ځنډه راجمع شول او یا یې خپل استازي هلته ورواستول چې د پیښې څخه ځان خبر کړي چې څه پیښه ده چې کله قریش او د قریشو استازي ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته د صفا په غونډۍ کې راټول شول نو رسول ورته وفرمایل ای بني عبدالمطلب یا بني فهر یا بني کعب که زه تاسې ته ووایم چې یو دښمن د دې غره تر شا دی غواړي تاسې باندې حمله وکړي زما په خبره باور کوئ عربان چې واقعیت بین ول او عملی خلک ول او همیشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینولي امانتداري او خیرخواهي لیدلې وه نو هغوی د خپل زکاوت او انصاف په اساس د دې صادق او امین تصدیق وکړ او ټولو په یو آواز ویل هو موږ ستا په خبره باور کوو تا ته له موږ سره رښتیا ویلي او کله مو هم له تا څخه دروغ نه دي اورېدلي رسول الله د دوی نه تصدیق اخلي نو بیا محمد الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل زه تاسې له هغه سخت عذاب څخه ویروم چې ستاسې منتظر دی او ستاسو انتظار باسي ټول قوم غلی شو او هیڅ یې ونه ویل یوازې ابولهب چې د محمد رسول الله تره و هغه وویل هلاک شي العیاذ بالله تا موږ له دې لپاره راغوښتي وو او ټول خلک یې دې ته وهڅول چې تاسې یې دې کار لپاره راغوښتي وئ روان شئ هغه ده چې محمد رسول الله مرسته او تایید الله کوي او ابي لهب هلاکوي تبت ید ابي لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب نو د دې نه وروسته د قریش قوم او مشرکین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دښمني کوي خو ابو طالب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکنی تره دی هغه د خپل وراره نه دفاع کوي نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت په ډاګه که او د الله په امر د حق طرف ته ښکاره بلنه شروع کړه قوم ورڅخه لرې نشه همدارنګه د هغه په خلاف یې د دښمني اظهار ونه که تر څو چې د هغوی د باطلو خدایانو په خلاف محمد رسول الله آواز پورته نه که کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی باطلو خدایانو په خلاف آواز پورته که او د هغوی ناتوانی او عجز مسلمانانو ته بیان که دا خبره په عربانو او مشرکانو باندې سخته تمامه شوه او ټولې په یو ځل دښمني او مخالفت ته ودرېدل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب د رسول الله په ننګه ملا وتړله او له هغه څخه یې دفن وکړه محمد صلی الله علیه وسلم خپل حق دعوت ته په ډاګه ادامه ورکړه او هیڅ شی د دعوت په لاره کې خنډ نشو او ابو طالب یې په نره باندې دفاع او ننګه کوله حال چې ابو طالب اسلام نه و راوړی د قریشو د مشرانو یوه ډله ابوطالب ته ورغله او ورته یې ویل ابوطالبه ستا وراره زموږ خدایانو ته شکنځل کوي زموږ د دین سپکاوی کوي او زموږ پوهانو او هوښیارانو باندې ملنډې وهي او په هغو باندې مسخرې کوي او زموږ پلرونو او نیکونو ته د ګمراهي نسبت کوي یا یې ته پخپله له دې څخه منع کړه او یا موږ پرېږده چې د هغه چاره وکړو ته خو هم زموږ په دین او عقیده ابوطالب هغوی په نرمه لهجه باندې رخصت کړل نو اوس ابوطالب محمد رسول الله صلی الله هم راغواړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه د قریشو ترمنځ خبرې او تذکره زیاته شوه او یو تر بله یې مشورې شروع کړې یو ځل بیا ابو طالب ته ورغلل ورته ویلې ابو طالبه ته زموږ مشر سپینګیری او مخور یې موږ له تا څخه هیله وکړه چې وراره دې له دې کارونو څخه منع کړه خو تا دا کار ونه که په الله قسم موږ تر دې زیات صبر نشو کولی زموږ د صبر کاسه ډکه شوې چې زموږ خدایانو ته په سپکي او پلرونو ته مو ښکنځل کوي او په هوښیارامو مسخرې وهي یا دا منع کړه یا تا او هغه سره به موږ یو ځای وجنګیږو چې یو طرف له منځه ولاړ شي نو ابو طالب ته د خپل قوم څخه جدایی او د هغوی دښمني هم سخته وه او د خپل وراره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سپارل د تحمل وړ نه و لکه څنګه چې هغوی یو ځوان راوستی و ویلې ابو طالب ته چې دا به موږ تا ته درکړو ته رسول الله موږ ته راکړه نو ابو طالب محمد رسول الله راوغوښته ورته ویلې چې زما وراره جانه قوم دې اوس ما ته راغلی و او دا یې ویل ابو طالب رسول الله ته چې لږ په ما او په خپل ځان باندې رحم وکړه او د هغه کار بوج را باندې مه اچوه چې زه د وړلو توان نه لرم رسول الله صلی الله علیه وسلم ګمان وکړ چې تره یا کاکا نور د هغه د مرستې او تایید څخه عاجز دی نو ویلې چې ای زما تره په الله قسم دی که قریش راته لمر په کې کیدي او سپوږمۍ راوړي زما په چپ لاس کې کیدي والله لو اوزع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری او غوښتنه راڅخه وکړي چې د دین دعوت پرېږدم تر هغه به یې پرې نه ږدم تر څو دا دین غالب کړي الله او یا زه په دې لاره کې قرباني شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکو سترګو څخه اوښکې روانې شوې بیا په خپله مخه لاړه خو ابو طالب ورته آواز کوي چې وراره جانه راوګرځه رسول الله صلی الله علیه وسلم له اوښکو ډکو سترګو سره د تر خواته راغی ابوطالب وویل هغه وایه او کوه قسم په خدای هیڅ چا او هیڅ مصیبت ته به دې حواله نه کړم دا د محمد رسول الله د باندې حالت چې کورنۍ ترونه قوم ترې لرې کیږي هغه ته کله مجنون وایي هغه ته کله ساحر وایي هغه ته کله کاهن او شاعر وایي او هغه د دین لاره کله هم نه پرېږدي رسول الله سیرت موږ ته دا پیغام راکوي چې نن علما د هغه ورثه دي راشي چې په هغه لاره کې رسول الله د صحابه و تابعینو تکلیفونه برداشت کړي موږ هم برداشت کړو تش په دې باندې چې په موږ باندې څوک یو نیوم کیدي د دعوت او د بلنې لاره پرې نه دو یا به په دې لاره کې بندي کیږو یا به وژل کیږو یا به ټوک ټوک کیږو خو د دین لاره کله هم نشو پرېښودلی چې څه وایو الله دې موږ ته پکې اخلاص راکړي او الله دې د خپل رضا دپاره وګرځوي نو قدرمن اوریدونکو نور بم واورو انشاالله په بلې خپرونه کې دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند